زاد و طالبین سوال لسم صفحه دا الجملة الاسمیة التي دخلت عليها حرف ان هغه جملې اسمی چې داغه پاول کې پاغه باندې څه شي راغلي حروف مشبہ بالفعل حروف مشبہ بالفعل ان ان من البيان لسهرا بهګه باز د بیان نسهر څنګه چې سحر اثر کوي په بدن کې نو باز بیان داسې تاثیر او اثر د خلکو لري علماء او علماء اثر کوي سره د علم نه بزاغه د جهالت کارونه وي لکه موږ د مبتدیین او مشرکین او روافض ته وګورو سره د علم نه شرکیات کوي ولې دا خبره دا غي مخکې نشته چې دا حدیثونه موضوعي دي غلط دي ان من القول عیالا بشک باز د وینا نه ها باز د وینا گاونه عیالوی او بالوی په خلقو بوج بوي عیال درون بوي ثقل بوي او ګناه بوي پاو باندې ان یسیر ریا شرکون بشک ډیر کم دریا نه شرکوي ریا کې معمولی ځان ښکارا کا نو شرک دی وکړه